نو په دې صورت کې د الله ملکیت بیانې چې د دنیا مالک او هغه دی بنی اسرائیل باندې د دنیا عذابونه راوستي دي او آخرت کې به عذاب ورکړي یا مخکې ویلو الرحمن الرحیم دلته د رحم نمونه خې چې بنی اسرائیل باندې او په بنی اسماعیل څومره نعمتونه کړو امتیاز دې ته وایي چې کوم د دې جداواله دې قولونه هغه خبرې چې دې کې او نور کې بیا په دې انداز نه وي دا رنګه صورت ممتاز دې په ذکر د کثرت الاوامر والنواهی په دې کې ډېر حکمونه د الله دی او ډېر مناهی دي چې دې نه بزان ساتي او دا بکې دارنګه صورت ممتاز ده په واقعې د احیاء الموتى پنځ یا چې کرته تاسو تماویلو په دې کې الله دا ذکر کوي چې دنیا کې الله مړي راځوندي کړی دي دارنګه صورت ممتاز ده په واقعې د مباهله د يهود سره دغه شان صورت ممتاز دی د نور صورتونو نه په واقعي د عزير عليه السلام او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها صورت ممتاز دی په مناظري د ابراهيم عليه السلام د نمرود کافر سره او صورت ممتاز ده په ذکر ده دی چې الله پاک نه ابراهيم عليه السلام مطالبه کړې و اريني کې په توحید الموت ما ته وخایې چې ته بمړي څنګه راځوندې کې دارنګ صورت ممتاز ده په ذکر د عداوت د يهودو د جبريل عليه السلام سره او دارنګ صورت ممتاز ده په برا دا جواب د سوال کې چې کوم په سليمان عليه السلام راته چې هغه جادوګرو په واقعي د هاروت او ماروت مړه خو ډېر شي امتیازات د دې صورت شته هغه څه سوچ کې نو هغه بیا دې کې معلومې دي شي دا امتیازات د صورت لکه څنګه چې خیمه سړی وي تامبو وي او هغه د هر طرف نه رابندي دنه چې ګرشي نو هغه د نور نه د باران نه د ساړه نه پکې محفوظي نو دغه شانتا دا قران دا صورت دا چې هم دې نو په مزامینو د قران عظیم باندې دا سه مشتمل لکه د خیمه او د تامبو دی کفت د املا کې چې هغه اوچت ځای ويسنم القبر عارف شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه به فرمایل چې دا باز فقها په دې معنی کې خطا دي چې دوی وی چې ويسنم القبر مایکوش به جوړول شي قبر دا غلطه ده دا چا ویلې خو یو سمکو په کار دی چې د مې د شا په شانې جوړې یسنه معنی یجعل کا سنان البعید دا به داسې ګرځولې شي لکه د اوخ شا د اوخ شا تاسو کتلې ده د اوخ شا کې دا مین زوچتی او دا یو مخکې طرف او وروسته طرف سي هغه واري او ښکته نو قبر بداسي چې دا مین به اوچتی او یو طرف او بل طرف به لښکته او زموږ دې دور کې دا قبرونه چې دي نو دا ټول یو موړه شي دا سنت طریقه د قبر نه ده او چې څوک حرمینو ته تللی وي او هلته هغه قبرونه لیدلي نو بیا به ورته پته ولګي چې دې قبرونه هغې قبرونو کې څومره فرق دی او اوس خلک ډېره مبالغه کوي دومره اوچت اوچت قبرونه جوړ کی چې هغه ډیر اوچت نبی علیہ السلام حضرت علی لے گلو او علی حضرت ابو الحیاج اسدی لے گلو ورته وی ته تانه لګم په هغه سبا دې چې رسول الله سلام ز په کوم سیس باندې لے گلو مو ما غ ډیوټي و یو مې لګا کنه وې نبی علیہ السلام ما ته ویلو چې یو اوچت قبر بم نه پرې دې مگر هغه باواره او تصویر بچتم چې ګور نه ورانه لري کوي نو اوچت خبرونه جوړول خلاف شریعت دی او باز خلک به دا پکې یو ډبل او دا پکې دوه ډبل او په خول په بالکل ناجایز دی په وقف مقبره کې د قبر په خول حرام دی مکروه تحریمی چې ورته وي حرام خپل ذاتی زید دې نو بیا هم زستا مکه در سا کور دې سا پټېره سا لکه بیا په دې کې دوه بل چا تصرف کو نشتا دا د عام مسلمانانو د پاره وقف ده او چې ته دې کې قبر پوښ کې نو د بل چا نه ویست نو په عام مقبره کې چې وقف ده د عام مړو د پاره او کې ته مړې خخې نو د قبر په خولو ګناه ځان له خدای ته یو قسم غصب او یو قسم دا ځان له یو بل ګناه ده مکروه تحریمی دی یعنی حرام نو قبر به یسم یسم نم دا چې جوړه لکه د اوښه الله ډېر خبره داسې دي د عوامو ته دا ذهن کې چول غواړي یو چې کله دی دا قبر ته مړې کوزي نو اکثر دا مړې داسې ستونی ستاپ واچي او صرف مخ چې دی نو هغه ولا قبله ته ورته وي مخې قبله ته واړوي دا غلطه طریقه ده مړې به داسې اچي په قبر کې څنګه چې انسان ودکیږي په یو سر چې دا هغه د مخه او دا ټول طرف چې کوم نو قبله ته مخامخ شي سینه او قبله ته مخامخ شي کچرته هغه مطلب غرزیږي نو د دیوال کې دا لحد ونه چی دی ته آرام یا او تشاته سلوټه کې دا غټه کې دا چې هغه داسې راشي چې لکه څنګه سړی قبله ته په یو سیډو دکی چې دا سراش صرف دومره نه چې دا هغه لاس ته سره اوچتېږي نه نو هغه دې په خپل حالیه دې ځوړل او نور مړ دسې اچول غواړي چې دا غي ټول مخ کې دې تواوري سره دې مخامخ سینې دا نه چې ته مړ ستونې ستا پواچه او صرف مخ ولاړو دا اکثر خلک داسې کوي چې مخ ولا تاو کوي اکثر مړ داسې چې دا ډېر وخت نه مطلب پاتې نو هغه مخ هم نه تاوي دغه شان پاتې شي نو طریقه دا بهتره ده خان نو دا سنام ویل کیږي ست اعلى الشیطان لکه څنګه چې د اوخ په املا کې اوچت ځای چې دی هغه کوف دی د غوی په املا کې اوچت ځای هغه ځای دی چې دا جغو تاړامي دې ته سلام الثور وای د غوی هغه کوف څنګه چې د غوی دا کوف چتی نو دا ډیر خوان کوي او چې د غوی کوف نه نو هغه څه واخ کاری بیا هغه مزه نه کوي اوخ په املا کې چې دا کوف نه نو بیا مزه نه کوي دا چې څومره مضبوطی نو دومره اوخ طاقت والا ښکاری نو دا دته سنام القران وایي څنګه چې د اوخ په دې ملا کې دا کوف د غوی په دې ملا کې دا کوف مزه کوي دا رنګ دا صورت چې کوم دی دا هم د قران په صورتونو کې اعلی صورت دی په اعتبار د مزامینو چې څلور دعوی ثابتې په اعتبار د لویوالي باندې چې په ټول قران کې لدی برو صورت بل نشته دی او دارنګ په اعتبار د احکاماتو باندې چې په ټول قران کې دومره احکامات په بل صورت کې نه دي ذکر څومره چې په سورۃ البقره کې ذکر دي نو دې ته ویل شي سنام القرآن بل نوم د دې صورت د سورۃ الزهرا دا زهرا وتر دې وجه نه وي زهرا معنی زلیدون کې دا صورت چې کوم سړی لولي د قیامت پر ورځ براشي د زورګیز په شکل کې داغه په سر به سورې کړي او ذلیږي په پړکیږي با نو دا هم متحدیث کې ویلې شوی دی اقرا الزهراوی حدیث کې راځي سورې عمران او سورې بقره خا دارنګ حدیث کې راځي ترمذی ابن ماجه امام نسائی ټول نقل کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان عنده سوره البقره فهو امیر د چا سره چې سوره البقره شته هغه بادشاہ دی او هغه امیر دی ښا هغه مشر دی په خوا به د مشرف معیار چې د نو هغه علم چې کوم سړی به په قران خپوي د نو هغه به مشرته وو اوس چې د نو شین ریزي ته واړو چې کوم سړی انګریزي تعلیم ډیر کړی کنه نو هغه به مشر کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله کبه دی وخت وینم د خلکو ویل چوټونه وکاو کته به غټیو کبل به غټیو جمهوریت خدا غشه نه وټونه پکې نو کې یو ټی کاو نو بیا وکاوه دا دا دا کوم شی اصل شی دا دی چې څوک د یو شی قابل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغه اهل ته وسپارئ یو سره د یو شي اهلی نو ته هغه تاواله کنو به صحیح طریقې سره دا کی چې هغه غلی دا کوي او ته تاواله کې پښو چې موږ کان چوکیدار کې رستا څه خیال دی او ډېر ښه چوکیداری وو کنه یې په شملو مستو باندې چوکیدار کې ټول په خپل جوته نه کی دا غشه ادارې چې مې بقره هغه امیر او مشر دی دا ولنې هغه صورت دی چې په مدینه منوره کې نازل وو او د دې صورت ټول آیاتونه مدني دي علماء لیکلي دي چې دې صورت کې 1000 اخبار دي 1000 اوامر دي 1000 نواهی دي او 1000 احکامات دي بعض علما وایي لکه امام علوسی په دې صورت کې پنځل لس مثالونه الله ذکر کړی دي او یو حدیث کې راځي مسند احمد کې روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایي البقره تو سلام القرآن سورت بقره تو قرآن کو سورتونو کې اعلی سورت ده اوچت سورت ده او د دې د هر یو آیت سره تقریبا 80000 یم 80 ملائک د یو یو آیت سره نازل شوي نو د دې صورت تقریبا آیاتونه چې دي 286 دي نو چې یو یو آیت سره 80 ملائک شي نو تقریبا 22880 ملائک د دې صورت د نزول سره نازل شوي دي ولا یستطيعها البطلا باطل پرس خلق د دې د ویلو طاقت نه لري وې دا خو ډېر غټ صورت دی دا غ صورت دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دقایق او د نکات ټول سره دا دولس کال کې یاد کړې صورت هغه اهل اللسان خو هغه زمون په شان نه ویل هغه پورا علم د دې په معلومه وو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه پاته کاله کې دا یاد کړو حضرت عمر قرطبی لیکلی چې دا سورته ولس نو یو اوخه خیرات کړو و چې ما باندې الله غټ احسان وکړ سورې بقره مې خلاص کړه او چې قران خلاص کې نو شعر تی نه نه نو دا ښه خبره ده چې کله داسې ختم شي پروګرام شي چې خلک پکې دعوت وکړي دی په سنت کې پروګرام کوي او واده کې به کوي په نور ځلو کې به کوي خو د قران په ختم کې به څه شي نه دی باندې خوشحالي پکار ده اصل کې دا سورۃ البقره نبی علیہ السلام فرمایي چې شیطان هغه کور ته نشي نږدې کېدلی چې کوم کور کې سورۃ بقره لوستې کیږي کټوله سورۃ بقره ویلې شي په ډیره خلا کنه نو علماء لیکلي دي ابن قیم صاحب او نورم لیکلي دي چې دا سورۃ البقره د دې لوستل په دې طریقه باندې چې اول نه د الله سیاتونه اول ولي ورنه د ټول سورته بقره نه ابن مسعود څه وی چې 40 آیاتونه ولستل نو دې کور ته باندې شیطان راځي نه بدت او د اهل تداسه څه شی نږدې کیږي چې دې بدګنی کم آیاتونه دي سلور آیاتونه د سورته بقره دا ولني بیا آیت الکرسی او آیت الکرسی په سرست دوا آیاتونه او بیا درې آیاتونه د سورته بقره اخر کې دا چې یو سړی وای نو هیڅ ضرر او نقصان باغ ته نشي رسیدلی یو سړی باندې جنون دی لیوانتوب دی څه چل شوی دی او باغ باندې دا ولولې نو هغه به الله د بیماری نه جوړ کړي چا کر جنات او پیریانی د سورته بقره تلاوت ډیر کوي دا غي غاثر به خود به خود الله پاک ختم کی نو دا و فضائل د دې صورت د دې صورت په ابتدا کې راغلي دي الف لام میم الف لام میم په دې خبره ځان پوهه کې دې تویل شي حروف مقطعات او دا یوازې د دې صورت په ابتدا کې نه دي دا د ډیرو سوراتونو په اول کې تقریبا راغلي دا تقریبا د حروف مقطعات چې دي دا د نهشتو سوراتونو په ابتدا کې راغلي دي قران 29 سوراتونه داسې دي چې داغه په ابتدا کې حروف مقطعات راغلي دا حروف مقطعات چې دي د دې چې مکررات ټول ذکر کینو 78 جوړیږي لکه الف لام میم ګوره د سورته بقره په اول کې دی نو الف لام میم هغه د سورته ال عمران په اول کې دی سورې روم په اول کې دی دا چې څومره سورته اول کې الف لام میم دی کنه نو چې دا ټول شمار یا مطلب الف لام را دی دا ټول شمار او کټکې کې نه نه بغیر د حذف د مکرراتو نه نو ټول اتتر جوړي او چې کله ته دا مکررات ختم کې مطلب الف لام میم کې الف یو ځل استعمال شو بیا نه یادې یا دو صورتونو پاول کې راغلي ته یو راواخلې د دریو راغلي ته یو راواخلې نو بیا په دې طریقه باندې ټول حروف مقطعات 14 جوړي الله 14 حروف جوړي دا حروف مقطعات په قران کې الله را وستلي اول کې د دې حکمت سره دې کې سره ازو د الله پاک نو باز عالمانو لیکلي چې دې حروفو کې که څوک دا خبره کوي چې دا عبس دي نو دا خبره غلطه ده دا عبس الله نه دی را لګلی د دې مانشتا خو تقریبا شاه عبد العزيز رحمت الله علیه خوشپاړس اقوال په دې کې نقل کړی هغه خو څوک تفصیل ګوري هغه دی وګوري خو زه تاسو ته صرف یو څو وجه خیمه یو قول دا دی چې د دې حروف مقطعات علم یو الله ته دی بس او دا حروف متشابهات دي الله فزوای او معنا او حقیقت الله ته پرې ده متشابهات په قران کې دوه قسم دي یو هغه دي چې داغه معنا باندې باندې کویږي خو په کیفیت نه پی نو داغه په معنا کې کیفیت به الله ته پرې دی لکه دا الله مبارک دی یت ذکر راغلی دی د وجه ذکر راغلی دی د عین ذکر راغلی دی په حدیث کې د صاف ذکر راغلی دی نو تبه د دې معنی وکړي خدا لکه بیا دې کل خیر الله ستا په لاس کې سره خیر دی کل شین حالک الا وجها د وجه ذکر راغی حتا یزعل جبار فیها قدمه د قدم ذکر راغی معنی به وکي خو حقیقت به چاته والا کې الله تبس کما یلیق بشانه دوی مالا مقطعات دی چې داغه مانو ته نشي کولای داغه غیر او معنا به الله تعالی کې لکه دا حروف مقطعات چې فوائد کې راغلي الف لام میم الف لام میم صاد کاف ها یا عین صاد صاد قاف طه یاسین دا څومره چې دا سړي بس دې علم یو الله تعالی لا يعلمها الا الله پاتې شو چې انسانانو کې څوک پويږي کنه نو پتا خو یقیني خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی رضی علم ورکړو دغه وجه چې یو قول دا ده چې دا سر بین الله تعالی و رسوله دا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په میان سی اوراز ده بس الله نبی باندې طریقه پوي کړ او نور خلکو ته دې پته نشتا او بعض علما دا وایي چې د دې فهم الله باز خلکو ته ورکی خو هغه په خپل کویږي او بل ته نشي پویواله نه هغه په چا حجت هم نه هغه فهم دا هغه خپل سوچي کنه مطلب شیخ القران رحمت الله علیه په بارا کې به موجوده شیخ سے مدذله العالی وی چې ما مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه نه تاسو کو چې د دې حروف او مقطعات باندې په انسانانو کې څوک پوهېدل او کنا نو هغه ماته ویل چې آو وای ما لکه څوک لکه شاول الله صاحب او نور داسې وای ما ورته ویل چې خپل په خواته شوی دا سره ته وای چې نور خلک په کویږي کنا نو هغه ویل چې آو نو ما ورته چې نور خلک پرېدا خو ته په پوېږي کنه شیخ صاحب ډېر آزاد سره ته په پوېږي کنه تاسو په دې پوېږي کنه پوېږي وایره وی چې آو ما ته الله دې فهم راکړې نو ما ورته ویل چې تاسو په پوېږي نو بیا موږ ته ولې نه بیانوي موږ ته وایا نو هغه ویل چې باز سړی په باز شي کویږي خو ویلې نشي ادا ویلو نه وای ما چې دا څنګه چلې چې یو سړی په یو چیز کویږي او ویلې نشي چې کویږي نو بیا څنګه نشي ویلې وای دا څه ډیر سیادي چې سړی په پخپله کویږي خو بل په نشي کویولې وای ما چې دا به څنګه وای راته ویل چې ګوړه خواګه او پترخه وای ما ته چې پګا د وکړ وړلې د پګا د مې چاو خلو یې څنګه پګا نو اوس په ماګه تاسو وې چې څنګه پګا وای ما یې چې رګی دا خو چې څوک خوري نو هغه په خوان کویږي خو بل ته پګا نشي ویلې چې دا اوس څنګه پګا بل سړی بالا کویږي چې هغه په خپل وکړو نو یې ما ته وایي چې څنګه دا نه شي ویلی خپل په خوند پوهېږي خو بل ته د هغې خوند وضاحت نه شي کولی دغه شان دې باندې الله بعضې بنده پوهېږي خو بل پرې نه شي پوهېولی نو یې ما ورته ویل چې هغو مذوقاتو سره تعلق ساتي ذوق سره څکلې سره وایي دا هم د ذوق سره تعلق ساتي که سو کوئی پدې کې الف لام میم کې بیا توجیهات کې کنه مجازي معناګانې دې کې سند ته اشاره ده چې دا را لګلې الله لام په واسطه د جبرئیل میم معنی محمد صلی الله علیه وسلم ته الف کې الله لام کې جبرئیل میم کې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله را لګلې شوی کتاب په واسطه د جبرئیل محمد صلی الله علیه وسلم ته په دې کې دا درې واړه مخارج را حلق وسط او دارنګي شفوین شونډې دغه شان په دې صورت کې په دې کې هم د ابتدا نواله تر انتها پورې د ټول مخلوق ذکر صد آدم علی السلام نواله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې والله اعلم خو دې ټولو کې صحیح قول کم یو دی لنډه خبره دا ده چې دا یو چیلنج دی د الله د طرف نه ټول دنیا کافر او ته چې تاسو وایي چې دا قران پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړ کړی دی کنه د ځان نه نو زه تاسو سره د اسلامي معنی یاد کړئ دا وایي نو بیا به تاسو باندې ها دا غي عجز ته اظهار دی دا غي عجز ته اشاره ده او څوک وایي پدې کې چیلنج د کافرانو ته چې دا ګوره تاسو وایئ چې دا قران دی نبی د ځان جوړ کړی دی نو تاسو چې دی نو د دې مطلب سر بیان کې چې د دې څه مطلب دی نو دا سر بین الله او بین رسول شو والله اعلم دا توجیهات علماء بیا کړی دي تفصیلا خو الله اعلم بمراده بذلک الف لام میم یا شک مکوي پدې کې هدل للمتقین هدایت د پارا د متقیانو ذالک الكتاب لا ریب فی دلته کې یو مشهور اعتراض هغه دا دی چې ذالک سره بعید شي ته اشاره کوي او هاذا سره په عربی کې صغیر شي ته اشاره کوي ګور یو د هاذا یو د زاکا او بل د ذالک هاذا چې کوم شی نږدې هغه د پاره راځي زاکا چې کوم شی درمیاني هغه د پاره راځي او ذالک چې کوم شی لري نو هغه د پاره راځي لکه موږ پښتو کې ویو دا دغه او هغه دا درې وړ فرق شو دا هاذا ذاکا دغه او ذالک هغه نو دلته کې قران خو ستا مخې ته دی تا ته بیخي نږدې دی ته ورته ګورې او الله پاک ټکه د ذالک راوړو چې معنی دا هغه کتاب نو قران هلری نه دی دا خو نږدې دی نو دلته ولی چې نو دا ذالک راوړو یو خو آسان جواب وکا چې دا قاعده کلیه نه دا دا قاعده اکثریه ده چې هر ځای کې کې ذالک بعید دی او هاذا قریب دی نه کله کله دا شي کیږي دا کتاب هیڅ شک نشته پدې کې نو ما مانم دا او کله ذالک الکتاب دا کتاب دا ابن کثیر لیکلی دی او بیا ابن کثیر لیکي و ان ذالک بمعنی هاذا والعرب تعارض بين هذين فيستعملون كل منهما مكان الاخر عرب چې دینو هغه داسې کوي چې د یو په ځای بل استعمالوي وهذا معروف عندهم او دا د هغې په نیز باندې مشهوره خبره ده نو ذالکه په معنا د چا شو د هاذا شو دویم دا لند لند خبرې کوو اسانې اسانې زه به حواله درته وایم ځان له بیا ګورئ پکې تفصیلا ګوره بعضې وخت یو شی نږدې خو مرتبه ډیر اوچته مقام ډیر اوچتی نو د هغه د لپاره مقام د اوچتوالي د وجنه ضمیر د بعید راوړل شي سیدا لکه قران عظیم خوستا مخته ده خو په دې کې اشاره د بعد شان د قران ته او بعد المرتبه د قران ته چې د قران شان ډیر لري دی او چت دی مرتبه ډیر او چت ده نو هغه او چت مرتبه ته ولې اشاره وکړه په ذالک سره لکه یو سړی تاسو سره بالکل په کټ کې ناس دی خان په یو کټ کې یا د سره پزمکه په یو چټه یو درې ناس دی او ته ته اسلام مرتبه ته کله رسیدې شو نه خو تا سره پاتې ناست سړی خو ستا خوا کې دی خو مقام ستا نه سره اوچت دی نو قرآن ستا مخې ته دی خو مقام یې اوچت دی تفسیر ماجدی لیکلی دی کما و یقال بازاء هذا فی المستعبد بالشخص او بالمنزله دا ویل کېږي د هغه چا په باره کې په مستبعد چې کوم سړی لري شخصیت په لحاظ یا د مرتبه په لحاظ باندې نو هغه تم چې دنو ذالک راضي راغب کې لیکلي دی وای نه مقال ذالک لبعد منزله فی الشرف والتعظیم ذالک او تداویل چې تعظیم او شرافت کې د مقام دی اوچتو صحیح شو خجی یا بل معنا ذالک کی اشاره ده د الف لام میم ته چې کوم نږدې تیر شو صحیح شو الف لام میم نو چې هاذا شي په معنا د هاذا د الف لام میم ته اشاره شو یا ذالک کی اشاره ده هغه قران ته چې کوم په لوح محفوظ کې وو ما خو بعیدو نو ذالک اسم اشاره د هغه د وجه نه راوړله چې ذالکا او هاذا سره اشاره کیږي هغه شی ته چې کوم پسترګو باندې ښکاري مفرد مذکر مشهد بالبصر مفرد تا مذکر تا چې پسترګو ښکاري نو بیا د دې لپاره هغه حدیث راوړي چې ما تقول فی حق هذا الرجل وې قبر کې تپوسونه کیږي چې مر ربک ما دینک او دریم تپوس کیږي ما تقول فی حق هذا الرجل ستا رب څوک دی ستا دین څه دی او ته د دې سړي په باره کې سوې نو د رسول الله سلام پټو او تصویر ورسره او داغه په باره کې وې چې ته د په باره کې سوې اول خدا خبر را تو که جرا تصویر جایز دی چې د نبی تصویر ملائکو سره دی نو الله بیا حرام او ولې دا تصویر انو دا خو اتفاقا ناروا دی بل دا دی چې دا دلیل کوم دی نه راغی دا ته محض د دې وجه نه وای چې کینینو هاذا تک راغلی دی دا مشهد بالبصر د پاره راځي اصل کې په دې ځان پوهه ذالکا او هاذا سره اشاره کیږي هغه سستا چې کم معلوم بین المتکلم والمخاطب تفسیر المحرر الوجیز بیا دې خسته خبره کړې هغه دا قاعده لیکلې ده چې دا غشي اشاره کیږي چې هغه معلوم بین المتکلم والمخاطب چې متکلم او مخاطب په ذهن کې وي اگر که پاغزه کې ذکر نه وي موجود نه وي لکه په بل حدیث کې صفا راغلی ما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم نو دلته بعث فيكم خود غیب څه کړه نو دا نه چې حاضر یې سوی ته په بار د حق داري سړی کې چې تاسو کې لګلې شوو نو دی چې هو عبد الله ورسوله دا د الله بنده او د الله رسول له نو بس ته کامیابی او چې نه پیژنم نو بس بیا عذاب ٹھیک شو لا او دا بیا ځان له وګوره پوسټیم لګ دی چې ذالک سره اشاره کیږي هغه سستا چې کم معلوم وي بین المتکلم والمخاطب چلو سورته قاف له وګوره نو لسم یا ځشاو سورہ قاف 19 دا مرګ ته اشاره د ذالک دا غ مرګ دی ما كنت منه تحيد هغه چې ته وی چې د دې نه تخته دی نو چا مرګ په سترګو لیدل د مرګ دا شکل چا نه لیدل چې دا څنګه شي تصویر خو به چا لیدل کنه تصویر هم چا نه لیدل نو ګوره مرګ په سترګو نخکاری او ذالک ما كنت منه تحی ذالک ضمیر او تراجی کړي دا نه لګی چې یو شی په سترګو ښکاری نو تبه چې دینو هغه د پاره به ذالک او هزار راځي خدا ذالک کی اشاره د موت ته متکلم مخاطب دواړو ته معلوم دی دا شانتا سورته حامیم السجدہ آیت نمبر 23 وذالکم ظنکم الذی داو ګمان تاسو اغا ظننتم بربکم چې تاسو ګمان کړو په خپل رب باندې ارداکم هلاک کړی تاسو دغه ګمان فاصبحتم من الخاسرین پس وګرځیدای تاسو د تاوانیانو نه ګمان په کوم ځای کې کیږي په سره کې نو ګمان ښکاری پسترګو نه ښکاری نو اشاره ته وکړه ذالکم ذالکم سره کړی دا دا سیمړه ځان له بیا ګوره نو خان قران ته ډک د سورته نازعات آیت 26 دی سورته مؤمن آیت نمبر 22 دی سورہ زخرف آیت دما زمر سورت زمر آیت نمبر 6 کی سورت یوسف آیت نمبر 32 کی په دې ټولو کې ذالک او هاذا سره هغه شی ته اشاره شوې ده چې کم معلوم بین المتکلم والمخاطب وي نه چې دا غره حاضری او حدیث کې راځي وفد د عبد القیس راغی رسول الله سلام ته وی مرنا بامر فصل موږ ته واضحه خبره وکړه چې موږ په عمل کوو ځکه زمونږ دشمنان دي د لارې کې بغیر د اشهر الحرم نه چې اشهر الحرم کې جنگ بند دي نو دشمن موږ ته غږ نه کوي هغه نه بغیر کې پلاس ورلو خو موږ مړ کوي نو موږ طاقت نه لرو چې ستا خوا تراشو مگر په اشهر الحرم میاش کې دا خو د سنځه کله نو چې دا خلک نو هاذا راوړل چې معلوم بین المتکلم والمخاطب بس نو دا بنوي چې ګلی بس دې مړې ته پیغمبر علی السلام حاضری دیو لکه اوس باز مخ کې دا باز مبتدعين وایي چې پیغمبر علی السلام زکه ژوند دی نعوذ بالله د دنیا په ژوند او ګرځي باقاعده وي چې مړې وشي نو قبر لمزي وي دا ځکه زه دا خبره کوم ها وای چې مړې وشي نو قبر له فرشتي ځان سره بوزي نو د الله نبی په باړو دا باندې ځکه خو په ورځ کې خو په سرګونو مړی کی نو خو په غریب په دې نه نوځګاری کې چر مړی ته ور مخامخ دی افسوس په کې لاله باندې بیا سوچ کې چې دا خو ډېر تکلف شي چر مړی لري رسي نو نه تصویر ورسره نو دې ته ضرورت نشته لکه نه پیغمبر علی السلام دنیا کې ګرځي نه قبرونو ته کوزيږي نه هغه تصویران ګرځي بلکې سکیږي داغه په باره کې به تپوس کوي مر ربک ما دینک من نبیک او یادار چې ما تقول فی حق الرجل الذی بعث فیکم دا بل حدیث کی وضاحت څه کنه هغه بیا وګد وخت تفصیل کیږي دی وخت نه کیږي دلته د کتاب نه مراد څه شه ده المکتوب الجامع هغه جامع لیکل شوی کتاب د دې په مقابله کې نور ناقص کتابونه او دا جامع دی نو ځکه الکتاب وي ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیه هیڅ شک نشته پدې کې هدل للمتقین هدایت دې د پارا د متقیانو دلته کې یو هغه مشهور اعتراض دی هغه دا چې مناطقه وایي چې دلته دا ریب چې دی ریب دا راځي په نسبت کې او نسبت چې کوم دی دا الی چې د بین شیئین مطلب کم سے کم جمله پکار ده دلته کې الکتاب مفرد دی کتاب کې شک نشته دا جمله نه ده چې جمله نه ده نو بیا په دې کې دا ریب لفظ په دې کې راتل صحیح نشو نو جواب چې ټیک د دلته په قران عظیم د سی ویل چې ذالک الكتاب لا ریب فی خو سورته الف لام میم السجده کې لا ریب فیه من رب العالمین او دارنګي سورته یونس کې نو دلته الله مطلق ریب نه فکر چې لا ریب فی هیڅ شک پکې نشتا حالان کې په قران عظیم کې ډېر خلق شکونه کړی دي چلو نمونه لګو ګورا سورته انبیاء آیت نمبر 5 لګو ګورئ شک یو ګورا د کافر انبیاء کله وی خوب نه ویني کله وی دا د ځان جوړ کړي کله وی دا شاعر دې د ځان سره کلام جوړي فلیاتنا بآیه کما ارسل الاولون را دې وړي مونږ ته معجزه لکه څنګه چې مخکنی پیغمبران په معجزو لګلې شویو نو دې دې کې وایي کله وی ګډوډ خوبونه دي کله وی د ځانې جوړ کړي کله وی د نبی شاعر دا شان ته وګوره سورته فرقان آیت نمبر 5 پنځم کې اتلسمه سپاره په تحقیق سره دی راتلو پر په ظلم سره چې قران ته ابترا وي و زور په دروغ سره چې اعانه علیه قوم ناصرون وي وګوره شک یې وکاو کنه وې دې د ځان جوړ کړي له بل چا وته ویلی نو څنګه الله وی چې لارې وفي مطلق رې به څنګه لګي نو یو په آسان جواب وکړه چې دا شک والا چې دي کنه د دې دا شک کل عدم دې څه اعتبار نشتا دا به دلیل لري د ځان نه دی ځکه وی چې لارې او یا دا دې چې لارې بفيه من لا ينبغي لارې په لمانه د لا ينبغي نو دا یاد ساتي دلته دا تقوا لفظ نه تقوا امام آلوسی روح المانی کې لیکلي دي چې الوقایت لغتان الصیانه مطلقا وقایا په لغت کې ځان بچ کول ته وایي متقی هغه څوک دی چې ځان بچ کړي هغه څوک دی چې ساتي خپل ځان دا غسنه چې پاغي باندې هغه د عذاب مستحق جوړيږي کاغه په کول نو داګه د کول نه ځان ساتي که په نه کول نو داګه د نه کول نه ځان ساتي هغه عمل کوي چې د عذاب نه بچ شي بیا مولانا صاحب د تقوا مراتب د امام علوسی روح المانی کې لیکلي دي ښا یو د تقوا التجنب عن الشرك د شرک نه ځان ساتل مشرک سړی ته چرته متقیونه وي ګوره په دې ګناګارېږي مشرک کوم نه متقی کېږي چې کله شرک نه ځان ساتي نو دویم نمبر کې تقوا ده التجنب عن الكبائر د لوی لوی ګناونو نه ځان ساتل دریم نمبر کې ومنها الاصرار على الصغائر وړو ګناونو باندې د نشوالي نه ځان ساتل دا دریم نمبر کې بیا تقوا ده او د دین لاندې چې کوم شی هغه مباح هم دی کنه د دې وجه نه چې مال په ټیم ځای کېږي دا دین هم ځان ساتي نو دا اخیری تقوا ده خان هغه دا ده چې یو روایت کې راځي لا یبلو الغبد عبد ان یکون من المتقین حتا يدع ما لا باس به حذرا مما به باس یو سړی د تقوا درجه ته نه رسي تر دې چې کوم شي کې ګناه نه چې غم د دې یې پری دي چې سره چې ګناه پکې اله مشتبه شي نمزان وساتي تقوا په باره کې امام رازی کبیر کې دل تخپل خبرې لیکلې فلیکن بما فی ید الله او سب بما فی یده شی دی پاره سبانه چې د الله په لاس او اختیار کې دی ډیر اعتماد کوونکې دا غنه چې کم د سره دی نن د سره پیسې شته نو دا غمونه مکو چې سبب بیا سکو وي سبب بیا زما الله شته او مال به سبا د دینه خرې ذکر راکې نو تب چرته مخلوق ته بیا لاس نه نیسی او نه بچ دینه بیا پریشان کیږي او چې دا د کال سوچونه تلن کې کنه چې کال پورې خو بداو شو کال پس خلاص شي بیا وسکو نو کال ته لار درې سو شپې ته ورځې پاتې دی او تنن نه په خرابې دو شروع شي تا سره نن نه غم دی نو بس ټینشن کې پروت دی کنه د سبا غم نه دی هغه مکوا نن دل الله در په سبا بیا الله مالک نو ته به غنی شې د خلکو نه دا خلک ولې د سپیډ لکې نه خوار دي دې خلکو کې د الله په ذات اعتماد نشته دا اسباب ته ګوري یاره بس تماکو مې ونه کړل نو لګې به مړ شم که غنم مې ونه کړل لکه کومې مرغۍ ځان له زمینداره کړل مړ من اراد دنیا فلیتجر پدا په منډو نه د ارزق یختی باب عاقل قومه ويبيت بوابا بباب الاحمق هغه چې شپاله سمې پاس کړی کنه هغه ګوره د یو امپړ سړی په دفتر کې کمپیوټر ته ناس دی داغه د مال حساب کتاب کې زه په کاونټر باندې ناس یم او دې منشي ما ناغه بیغم مزه کوي او دې منشي کړه دې پیسې باغ نه پیږي دې پیږي په کمپیوټر هغه نه پیږي دې به پويږي نه پکار دار چې دې مالک او هغه سره نو کار وکنه خدا تقسیم د چرته ده دا د بارا نه دی خا الرس یختی باب عاقل قومه و یبیت بوابا بباب الاحمق دا عقل من دروازه خطا کی او د قمقل دروازه ته لکه چوکیدار کول شپه ولاړی او چې ور کولاو کچ درځه ما کنه ها څوک په دې پیسو په څه ډېرې منډې وي خدا ته منډې وي او څوک ته اړو توجه نه کوي پیسې ورپسې را منډې وي تا اعتماد د الله په ذات وکړه الله بدل ارس درکړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی چې تقوا څه شی ده ترک الاصرار علی المعاصیه وترک الاعتراض بالطاعه همیشه ګناه مکوا او په خپل نیکي باندې مغره کېږي چې ما خو نن ډېر غټ کار وکړ ټول ورځ په درس کې ناستم وې دا هیڅ هم نه دي نو سبا به خپل شوق راشي او که خیرات دی وکړو نو دا وې هیڅ هم نه دي سبا د دې نه ډېری لګول غواړي که تهجد دی وکړو وې سبا به د دې نه ډېر کوشش دا خپل عمل باندې مو غره کېږي دا یې سم نه دي اللهم ما عبدنا کا حق عبادتک دا الله نبی بزان ستړی کوی الله مون ستاد ستاد شان مناسب عبادت نه کړی اللهم لا اخفي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ځان به په حمد او ثنا د الله ستړی کوی الله ستاد شان مناسب ثنا مونږ نشو ادا کولای خان په خپل عمل باندې دوکه کېږي نبی عليه السلام وي ایسو په خپل عمل جنت ته نشي تللی حضرت عائشه وته ولا انت يا رسول الله اے دا الله رسول تاسو نشي تللی نبی عليه السلام وته ولا انا الا ايتغمدني الله برحمت من زهم په خپل عمل جنت ته نشم تللی مگر دا چې ما الله په خپل رحمت کې راون غاړي او جنت ته مې دنګي نو په خپل نیکو باندې غاره کې دا تقوا ده حسن سے وای تقوا دا ده چې الله تختار علی الله سوا الله وتعلم ان الامور كلها بيد الله چې په الله باندې د الله نه سوا بل څوک غوړه نه کې که خزه ده که بچی دی که پیر دی که استاد دی که حاکم دی او که رعیت دی خو چې د الله نه اوچت نه کې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ها تقوا دا ده چې د مخلوق تابعداري د خالق په خلاف کې چرته ونه کېږي او په دې کوی شي چې ټول ارس د الله په لاس کې ابراهیم ابن ادهم سے وی تقوا دا د التقوا الله یجد الخلق فی لسانک عیبا وللملائکۃ فی افعالک عیبا چې خلک ونه وي چې دا ډېر نه کار سړی دی دا جبه ډېر نه کار ده او پرشتي ستا په کارونو کې نقصان راونه باسي د عرش مالک ستا په یوازې والی کې تا کې نقصان ونه لري نو دې ته تقوا وایي معنا دا ده چې د خلکو په مخ کې د پرشتو په مخ کې د رب په مخ کې په هر ځای کې ته دا تابعداري دا تقوا ده کمزور صادر کو غنا چې بد لګا بیکار ټوپې نه پسره بیکار جوړا نه چې خیرن د کور نه راوځي وای بدکارما سچ ظاهر د خلقو د خبرو د وجه نه صفا ساتي نو باطن د کشان حق د پاره صفا کړي ته تقوا ویل کی چې رب د تسویلی دي چې دای کې غیر حاضر نه او د سره چې منې کړي چې الله لار نشي دې ته تقوا وي ها دا څه ګپ نه دی الله دې موږ کې تقوا پیدا کړي او چې کله تقوا را لکنه نو بیا نه دی بیا بس مبارک شه بیا مزه کوا دې صحیح دي ډېر خسته خبره دلته لیکلې ده ګڼ تفاسیرو کې دا فن دی چې یو تفسیر یو ځای کې مزه کوي بل تفسیر بل ځای کې مزه کوي دا التسهیل ابن جوزی سے دی دیلی کی د تقوا فضیلت سره نو دی وی وهي 15 د تقوا پنځلس فضایل دي ته تقوا در پکې رااله نو دا پنځلس مزي بکې ښا یو دا چې قران کې وتا ته الله هدایت نصیب اوس ډېر خلک وایي دا قران کې هدایت نشته ولی چې دې غریب کې تقوا نشته چې کوم سړی کې تقوا نه هغه ته قران کې هدایت نه ورکړي هغه نور خرابېږي د قران سره تاسو خو ما ویل چې کوم سړی ګندونو سره عادت دي هغه د قران په درس کې تنګيږي هغه نالۍ چې صفاکې او باترومونه چې صفاکې کنا بنګي هغه د عطارو په بازار روان نو ناسا په غریب باندې چې عطر کوی راغی نو بهوش شو چې بهوش شو را پرې وته نو هر یو زی د خپل دکان نه قیمتي عطر راوړي پوزې ته نږدې کوي ولا چې کله عطر سره سم شو نو هغه چې څومره ولا عطر نږدې کوي دومره غت خرابي بهوش کی ځکه چې هغه خو خراب د دې د لاس یو خیال سړی چې ولې او خو د زعات په سره سوی ماده دا خو هغه پلانې بنګی دی چې د په پوزه کې ټول اوس غندونه پوي وي نو منډه کوي تاسو ټول ته خو شه د علاج مال راځي نو ښا ډیران کې په غندونو کې خپل ښا کړه سپلای او رې وړل او دلې پوزه ته نږدې کړه په دې چې هغه ښا وي ورغله د سترګې را کولا وکړو سترګې رڼا شو نو کم سړی چې باطن خرابې کنه هغه کله قران عظیم هغه باندې سم اثر کوي هغه کې شرک زرغونېږي بدعت زرغونېږي بغض حسد زرغونېږي نو چې کله تا کړه کې تقوا پیدا شو نو اوله پیدا دا چې هدل للمتقین بل شپږم پیدا د المخرج من الغم د غمون نه بده الله تعالی خلاص کی ورزق من حيث لا يحتسب او د داسې طرف نه بدل الله د رزق تنظیم کوي چې ستاسو ګمان او وهم کې ناراضي خلک به کور کې پوښ کې او دلته یو مولانا صاحب نن به ما سره ډوډۍ خوري خان قاری صاحب نن به زما مل مکی د د په خیال کې ناراضي چې دا څنګه چلې بل پیدا د تقوا دا چې تیسر الامور ګران کارونه به الله تعالی نه الله وی ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا سوک چې د الله نه ویری د الله بدته د د کار نه سوک یا سانتیا او ګرځي هر کار وو تعالی آسان کی صورت طلاق سرورم آیات بل په دې درجه غفران ذنوب تقوا سره الله د ګناونه د لمعاف کی و اعظام الاجور او لوی اجرونه ولا ورکی الله وی ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ويعذب له اجرا سوره طلاق 15 آیات سوک چې د الله نه ویری دا الله به دا غنه ګناونه لري کې لوی اجر به ولا ورکی بل پیدا دار چې تقبل الاعمال اعمال به الله تعالی قبول کی تقبل الاعمال قران کې الله وی انما يتقبل الله من المتقين سورۃ المائده و اجتماعات دا آدم علی السلام دواړو زامنو قرباني وکړه کنه نو ګور هغه یو ګډ خیرات کو قبول نشو بل ور بش خیرات کو قبول شو ولی الله ستاسو مال ته نه ګوري الله ستاسو عزت ته ګوري د په ځل کې اخلاص او تقوا و نو چې کله تا کې تقوا نو الله بس تا اعمال قبل ذک الله و چې انما يتقبل الله من المتقين او بل پیدا د الفلاح کامیابی الله وی وتقوا الله لعلکم تفلحون ویرګي د الله نه د پاره چې تاسو کامیاب شئ او اخیری پنځه لسمه په دې دا د نجات من النار ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا سوره مریم 72 آیات متقیان به الله به منګه د اور نسکو خلاص ظالمانو پکې نسکور او پړ مخه پراته دي دا شی مولانا صرف فوائد د تقوا الذين دا متقیان کسان دي يؤمنون بالغيب پنځه صفات ذکر کوي یو ایمان بالغیب دویم اقامت الصلاه دریم انفاق فی سبیل الله سلورم ایمان په قران او مخکنو کتابونو پنځم ایمان په آخرت الذين يؤمنون بالغيب دا کسان چې ایمان لري په غیب باندې ان د غیب تصدیق کوي غیب څه شي دي اسان خبره زکه کو چې وخت ډیر لګي کنه دلته کې تفسیر قرطبی لیکلی دی غیب مخکې ما وضاحت کړو چې کم شی پټ دی د انسان نه او خواص ظاهریو باندې هغه تر رسیدل نشي کېږي دارنګ عذاب د قیامت منی دوباره جون منی په قیامت کې جال تک اخرت کې پولیس سرات د جهنم د پاسه چې کوم نری کول دی منی ټول د اعمال منی جنت او جهنم منی دا ټول زمونږ نه پټ دي کنه دي یؤمنون بالغیب داش او چې نه منی نو دا په دیول آیت کافر شو یؤمنون بالغیب دا متقین چې د سره مؤمن نه دي چې الله اگر چې د دلایل او د قدرت په لحاظ ښکارا دی حضرت علی نه چا تاسو کو غنا وې ته چې د الله عبادت کې نو تعالی لیدل نو حضرت علی ورته وې چې زه د داسې رب عبادت نه کوم چې ما لیدل نه خو بیا زر وې چې ما الله د سر په سترګو نه لیدل ما خپل الله د زړه په سترګو لیدل نو الله پاک د سترګو نه پټ دی خو د قدرت پر دغه باندې سره چې قدرتونه ښکاره دي نو الله ښکاره دی او په کل شی له آیه تدل علی انه واحد یو دهری الله نه منه وای ځان لا نه منه چاو ته ویلي وای دا څنګه الله دې چې تاسو یې د اسمانونو او د عرش نم لوی دی کنه او اوس پورې چا ونه لید دا څنګه الله دې چې ښکاری نه نعوذ بالله وې د دینه خدا دې باطل خلق خدایان خل نه پستر ښکاری نه بود دې او بل شی بل شی ښکاری چې تاسو یې الله سره الله چا دې لري اوس پورې نو هغه کس ورته وای چې خان لکه چې کوم شی په سترګو نه ښکاري نو تا هغه نه مني هغه ته نه چې په سترګو نه ښکاري دې نه مني تکړه مولا و زموږ په شان وبنو کنه بس کوته کې وته ونی او غرب غرب غرب غرب په ډډه ډډه وار سره چې روباسي مړ دکړم غل دکړم دیو ته ته ماته دا درد خو یې خو نه هغه وی ته نه یې خو زماري سرمن واسل زه دې غلط کړم نو ما ته نخ کاری وې تا ته په نخ کاری خو لکه شته په شته په ما درد دی نو چې ګور استغفل درد نه نه تب الله پاک سوي ته درد ما ته نشه خو درنه ما رسول الله تعالی ته کې چې ما ته الله وه دا صاحب دې جسم کې دن روح دې کنه دې چرته چا دن دا روح لیدلې نوی باتری راخلی نه بل ځای راخلی نه په سترګو سوکینی او روح شته کوي نو دا به د خلکو را ټینګ کړي او دغه ته به واپس وردان کړي څومره بلا سيزونه وته لګېدلې دي ماشينري حروف واپس کولې شي نشي دا په پیګم نه چوزي کړه چوزي بس سړی مرشه خپل ولا وتړل لاسونه په ولا وتړل مرشه روح په بدن کې دن نشتا خو چا لیدلې نه دی منی ټول منی کلی منی چې بدن کې روح شتا نو د الله د قدرت د ښکار دلیل له پدې چې الله پاک سره هغه شتا ظاهر دی په اعتبار د قدرت باطن دی د سترګو نه د انسانانو سترګو کې دا طاقت نشته چې ویني پرشتي شته موږ لیدلی نه دي جنات شته خو موږ لیدلی نه دي قیامت شته خو موږ لیدلی نه دی دارنګ مخکنی کتابونه پیغمبران تیر شوی دي زموږ په ایمان دې موږ لیدلی نه دي دغه شان قیامت حق دی زموږ په ایمان دې موږ لیدلی نه دی لا باس بعد الموت جنت جهنم ټول شته دا یمنونه بالغیب کې راځي ها مؤمن به بس تصدیق کوي د ټولو حقوق سره منځدا کوي فرایض سنت واجبات مکروهات او حرام نه پکې ځان ساتي او مفسدات نه تفسیر قرطبی لیکي و اقامت الصلاه اداؤها بارکانها وهيئتها في اوقاتها په خپل اوقاتو کې کې یو سید ارکان او ټول طریقو سره قام یقیم دا فعل دی کنه فعل د خپل متعلق د وجه نه معنا بدلی را بدلی لکه التفسیر کې ابن جوزی لیکلی دی عرب وی قام السوق قام السوق عرب په هغه وخت کې وای چې کله شي بازار ګرم شي او قام الصلات هغه وخت وی چې مو صحیح طریقې سره ادا کی لکه جاء جاء زیدون دا معنی ده چې زید راغی چې قتل من مکان الی مکان حتا وصل یو زین را روانو بل دې ته بل زین بل دې ته اخر را ورسی او جاء البرد والجبات ما جاء له اوس په معنا دا نه کې چې دا څنګه ساړم را روانو کوټونم را روانو شپه په نمبر قدم په قدم را ورسي ان ظهر البرد والجبات بس ساړه ښکارا شو نه خې سره چې کوټونه خلکو واچول نو یقیمون الصلاه وی من ادا کوي د ټولو حقونو سره دا د مؤمن صفت ده چې مونږ به د ټولو حقوق سره ادا کوي په خپل به مونږ کې نور ته وایي چې مونږ کوي د ته متقی نه وایي چې یو مونږ نه کوي وایي د مونږ له خانه کعبه له ځلکه په خپل کور کې نه کوي خانه کعبه له ځله دروځل خان بیا خو کوټه کې بند کې دې شي چې د بار تم څخه بل ځای لږي هغه به یو ځای لږ شي دای نه کوي نو دې موږ له بیت الله روان الله د مؤمن نه حسدا دې په خپل منسي او دې په نور تم د مانځه حکم کوي سورته طه وګورئ آیت 132 نبی تعالی سوئی نانا والذین هم علی صلواتهم یحافظون دا کسان دي چې دوی په خپل منځونو باندې همیشواله کوونکې دي موږ په پابندۍ باندې کوي دا شان بیا ځان لو ګورا سورته معارج آیت نمبر 23 چې د مؤمن نه صدا د چې په خپل بمونس کې نور ته وند مانځه حکم کوي ويقيمون الصلاه نو بعض علما وی چې ذکر د صلات د مراد نه ټول دین دی ځکه چې الصلات عماد الدین ويقيمون الصلاه قائمي دین لرا د دین هر حکم منی ومما رزقناهم ينفقون دای درې معنا خلا باز داغ مالنا داغ سنه چې موږ دې تور کړې دې خرج کړي دا الله په لار کې هر هغه شی چې مونږ دې ته ورکړې دي نو دا غي نه باز دې خرج کړي کاغه مال دې نو مال خرج کړي کاغه وخت دې نو وخت لګي کاغه علم دې نو علم خلق ته خي بعض علماء نو قرطبي نقل کړي ومما علمناهم يعلمون بعض دا غنا چې مونږ دې له کوم علم ورکړې دي نو نور خلق ته خي په علم شمتیا نه مولا د پاره لوی خیرات دار کنه چې د خلکو تسو کی قران او حدیث وخی چان الله پاک اولاد ور کړی دی نو دی به اولاد د الله دین لور کوي ومما اعطيناهم من المال والاولاد يخرجون في سبيل الله من چې کمال ور کړی دی اولاد ور کړی دی نو هغه به د الله په لار کې وباسي ومما رزقناهم ينفقون او رزق یې اشاره ده دیتا چې دی ورته محتاج دی هغه مال د الله په لار کې ورکړي چې دی ورته ضرورت دی رزق دی دا ځان نه سیوا کوي او د خلکو د الله په دین کې لګي دا د متقین خلا دا نه ده چې موږ د تکبیر اولا له ځان رسي خو چې د پیسو ورته وې کنه نو بیا د نه یو روپۍ نه راوځي دا عبادتونه ګڼ دي کنه مالی جدا دي او بدني جدا دي څنګه چې بدن باندې روزي نه سي منځونه کینو مال باندې الله په لار کې لګي او بعض خلک خو بس صرف زکات پیژني نور خو خیر خیریت دي ان فی المال لحقا سوى الزکات په مال کې نورم د الله پاک حق شته د زکات نه سیوا زکات به ورکې صدقه به ورکې ښا او خشه به د الله په لار کې لګې دا نه چې زیاتی شي نو هغه بیا جماعت شي ولا تیمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذي سوره بقره 177 کې چې د بیکار شي تسمه کوي چې خرج کوي او په خپل تاسو نه اخلي بل له ورکوي بیا ځان لګورا سورته دهر اتم آیات بقره 267 او دارنګه سورته بلد 14 د ټولو آیاتونو کې د انفاق طرف ته ترغیب دی و مما رزقناهم ينفقون بعض دا غمالنا یا بعض دا رغسنه چې موږ ورکړي دی ته خرج کوي د الله په لار کې والذین یؤمنون بما انزل الیک دای څلورم صفت دا متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري پاږي چې نازل کړي شوی دي تا ته وما انزل من قبلک او پاږي چې نازل شوی دي ستانه په خوا بما انزل الیک لفظ ما یراو انزل په ځای باندې بل قران نه وی بما انزل وی قران حدیث دوړ ته اشاره شو مزه کلمه لفظ عام دی کنه څه چې د بار نه راغلی قران منی حدیث منی نو په دې کې اشاره شو نبی باندې ایمان تا او قران حدیث باندې ایمان تا ځکه چې قران یې ومنه خو نبی بم بیا منی کنه حدیث یې ومنه خو نبی بم منی و ما انزل من قبل کې مخکنو پیغمبرانو او مخکنو کتابونو ته اشاره شو چې ستانه مخکې کم نازل دی پاغې ایمان دی او په دې کې اشاره شو مولانا صاحب ختم نبوت ته هما ځکه که چرته د نبی علیہ السلام نه رسټو بل نبی دنیا ته راتلی نو ما ينزل من بعد کته نو سره ویلې چې ستانه رسټو کوم راضي پاګې ایمان لري بس ایمان دا دی چې په نبی چې کوم نازل دی هغه به مانی دا غیر چې مخکې نازل دی هغه به مانی نبی نه رسټو کو څوک څه شی پاګې ګورې تصدیق ونه کی چرته هغه ونه مانی حل شو مثلا وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرت توجه کوا او پورز دا خیرت باندې په کور دا خیرت باندې هم یو قنونم د یقین کوي منکرین د ختم نبوت هغه دلته داوي چې دا وبالآخرت ای وبالنبوت الآخرت هم یو قنون آخرت صفت د موصوف مقدر چې نبوت دی په بل نبوت باندې بده یقین کوي وې دې کې د قادیانی مرزا غلام احمد د نبوت اثبات راغی دا بالکل د کفر خبره ده قران کې چې څومره ګوري څومره ګوري نو ادار صفت د اخرت راغله یما ادار چې کم ده د دې صفت د اخرت چې کم ده نو صفت د دار راغله نه چې کم دی نو دا صفت د نبوت راغلی دی بس پوه شئ که ادار موصوف نو د دې صفت څه راغلی دی الاخره دا څه چرته نه دی راغلی چې دا دی صفت شي د نبوت د پاره تو ګره د آخرت قران عظیم کې الله پاک وایي سورته قصص آیت 83 سورت قصص آیت تریاسی دری اتیاسی پارا دا شلم نو الدار موصوف الاخرتوی صفت نو اخرت صفت د دار شو دا شان وګوره په قران عظیم کې سورته عنکبوت دی پسې سورته دی سورته عنکبوت آیت نمبر 64 یو اشتمه سپاره دا د دې صفت چې آخرت راغله ده نو دا د جنت په باره کې راغله ده صرف آخرت ورځ نه لکه ما دا دوا یاتونه راوړل و ان الدار الاخرته لهي الحيوان دینه مراد جنت پورا جن خواله ده کنه جنت هغه مزه جن دی او تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فسادا دین مراد جنت نو دا و بدار الاخره اگر چې مفسرینو لکه مدارک معالم نور ټول د لیکلي دي چې و بدار الاخره هم یوقنون خو کله دې په ځای باندې داسې چې و بالبعث الاخره هم یوقنون یا و بالبعث هم یوقنون چې داسې شي دا به بهتر شي والله اعلم وبالاخره هم یوقنون او پورز د اخرت باندې چې دین د یقین کوي یا فلاح ویل کیږي ادرکو ما طلبو ونجو من شر ما منه هربو د کم شینه چې کمی چې مطلبو نو هغه را لاندې کړ د کم نه چې یریدل دا غې نه شو ورته نجات ملاو شو یا الظفر بالمطلوب والنجات من المرهوب فلاح وای چې کمی مطلوب دی هغه ته ملاو شي کم نه یریږي نو ته نجات ملاو شي د عرب په تمام کلام کې د دنیا او د اخر د خیر د راجمع کولو د پاره د فلاح لفظ نه بل لفظ نو نو ځکه الله دار وخا په پښتو کې خلاصان امانه د داخله کامیاب دي خو دې کې دن ډېر غړ سبق پروت دی ها دې چې کوم مطلب هغه ته ورسېد ملاو جنت د الله رضا کم شینه ځان بچو داینه بچو چې هغه جهنم د دینه بل جامع لفظ نو نو ځکه دار وخا مولانا صاحب دلته خو د متقیانو پنځه نه خیرالې چرته د ذهن کې دارا نشي چې بس دا پنځه نه خیرالې نو نور چې سکه هغه کوا تنسیس به شی نه پی د ما ادا نه کی دا قانون دی د دې دا مطلب نه چې نور یې سم مکو دا پنځه سره ځان کې راو دلته دالی نور زینو کې د متقیان نور نه خیری هوس ټیم درالولو ځکه نشته چې بیا وخت لګ دی کنه خو تا ته زوی مزان له بیا ګور رستا دا د آیتونه چې زوی مدا سزان نه سره کوم دا دی چې تاسو بیا خپ سہولت کې کینې ځان له ګورئ دا صفات المؤمنین یاد کا قران کې کته ګوري چې د مؤمنانو نه خراوند کې نه پدې باندې ته مستقل کتاب لیکل شي ها د مؤمنانو ډېر نه خي الله بیان کړی یو د سورته بقره 177 کې پنځه متعلق د عقیده خې پنځه متعلق د عمل خې دارنګ 285 کې د مؤمنانو او نخل ته بیا ګوره سورته آل عمران 14 آیات کې او دارنګ آیت 134 کې او آیت 172 کې او آیت 191 کې د کې ټولو کې د نیکانو خلکو نه هي سورۃ النساء 76 آیات سورۃ الانفال آیت 2 سورۃ رعد آیت 20 سورۃ فرقان 63 نه اخره پورې د کې ټولو کې د نیکانو خلکو علامه او نخي الله بیان کړی دا ټول وګوره او دا پزان کې راواله بس ته کامیابی دلته یو اشکال دی مشهور دی آیت لفظي معنی ته وګورئ ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي سواء عليهم برابر خبر ده پاغي انذرتهم کته یری غیلرا ام لم تنذرهم کته نه یری غیلرا لا یمنون ایمان نه راوړي دلته الله چې کافر تک بیان کېو کنه کې نور پکې یو کسر ایمان نه راوړي حالانکه سورت بقره په نزول کې 87 سورت دی د دې نرستو بلا خلک مسلمانان شي نو دې وسه مطلب چې دا رستو خلک مسلمانان نه دل او چې ایمان نه راوړي نو بیا د نور قران دراتلو مقصد څه جواب بالکل د دین رستم ډیر خلک مسلمانان شوي دا خبره صحیح ده خو دلته اصل کې د کفر معنا باندې ځان پوي کا کفر درې قسمه ده عام طور یو تویلې کیږي کفر جهلی جهلی ها سره چې یو سړی کفر د ناپوهې د وجه نه کړی دی لکه د سره او ته ایمان نه دی معلوم حقیقت نه دی معلوم خود پلان نه کپ طریقه را لوي شوی دی هغه دوی چې کله پوه شي نو بیا وو هغه نه پس ایمان راوړي نو دې د ناپوهې او د جهالت د وجه نه کافر دی دویم دی کفر عنادی یو سړی ته خه حقیقت معلوم دی خو زد باندې دی هغه د زد د وجه نه ایمان نه راوړي دریم نمبر دی کفر نفاقی چې یو سړی کو پر کړه دی خو د لالچ او د منافقت د وجه نه کافرانو سره پیسې دي مال دی دولت دی عزت او ته ملاوي دي څه شي نه دی منافق دی دلته وي زموږ مینه مال ته ځکه کافر دی خپل ځان ساتي ابن الوقت دی بس ها وقت سره به بدلیږي را بدلیږي نو دلته مراد کفرون مراد اسانه معنی چې وکي اشکال به ختم شي ان الذين كفروا کفر ویل کېږي ستر پټول ته اے ستر الحق ضدا وعنادا یقینا هغه کسان چې هغه حق پټ کړو د ضد او د عناد د وجنا نو لا یمنون کاری ته ته بیان کېو کنه کې ایمان نه راو یو سړی ګوره ودلې نو چې تا وځو کله کا پاسه او را پاسي خو یو سړی اودنه دی او ځان یې اود کړی دی دا د چا پلار هم نشي راویښولی یو سړی ناپوهه دی هغه به ته پوه کی خو چې یو سړی ځان د قصد ناپوهه کی هغه د چا پلار هم نشي پوهولی چې هغه اوس توت ته بکیانه ویلې ده نو ته وایې که نه چې دا توت دی نو چا پلار به پوه نو دا زبیان کافران یادې نو معنا دا شو ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي دي د زړه او د عناد د وجنا مدارک وی ستر الستر الحق بالجهود چې د انکار د وجنه حق پټ کړي دوی معنا د دې کفرونه مراد ټول کافر نه دي مدارک وی والمراد بالذین کفروا الناس باعیانهم معلوم خلق ته مراد دی چې الله پاک نبی ته خودلی چې دا ایمان نه راوړي لکه ابو جهل شو ابو لهب شو دغه پشان نور کافران شو نور غټ غټ کافر چې کوم کنه نو الله وی دا کافران به د دنیا نو د کوپر حالت کې دي د ایمان نه راوړي دا خاص کافر دی پرې دا نور بیان کوه ډیر به مسلمانان شي خدای نه راوړي اما که شانه وشو ان الذين نوسمان یاد ک ان الذين یقینا کسان کفروا چې کوپر کړي نه پټ کړي د حق د زړه او د عناد نه یی د بل نه واوري نو پوه شي نو عمل پیو کی یی په خپل سترګو ویني نو حقیقت ته معلوم شي نو ویمني نو دلته خو د فهم اسباب الله په مهر راوسرونه ولا بنکل مهر په ولګو وګونه ولا پردې راوستي باندې کول پسترګې ولا پردې راوستي باندې کړې نو دوی به هدایت څنګه وو نو جواب ګوره په دې خبرم ځان پوي کوي الله رب العزت د چا سره ظلم نه کوي دا نسبت د ختم الله ته کیږي د دې وجه نه چې خالق الله دی مهر الله لګول دی ولی خالق الله دی خو الله پاک د چا په زړه اسې مهر نه لګي د دې وجه او سببي کسب د انسان نو دلته دا مهر چې لګېدل دی الله ظلم نه دی کړی دا د دې د عمل د وجه نه لګېدل دی لکه مثال به داسي په زهرو کې الله پاک دا اثر چولې دی چې کله انسان زهر اخري نو دې مړکی ا د غنم ګولې خو چوخ لري به په ګړو ټیم نه کنه به خو چو سره سکه دونه ګیس سی واکی اوس ګورا په دې شي کې دا شېشتا اثر شتا چې دا د مرګ د پاره جوړي غمګوټي وینا څه ختمه نه چې انسان یو خوري غم ختم اثر پکې الله پاک چولې دی خو خوري یې څوک پنده نو چې کله دا بنده په خپل ګولې واچي په زوره نو خلق الله پسې خبرې کوي کاغه پسې کوي خلق وي دا ډېر غټ ظالم دی چې ګولې یې واچي دا ته پته و چې دا ګولې سړې وجنې نو ولې خوړې دغه شانه د ګناه کې الله دا اثر چولې دی چې کله انسان ګناو کوي نو د هغه په زړه باندې داغ جوړيږي هغه د دین نه بیا غافل شي او دنیا طرف ته ګناه طرف ته مایل کیږي نو دا انسان ولی ګناه کوله دا د عمل سزا شو کده توبه وستا او را واپس شو د ګنا نه او رب نه معافي وغوښتا رب رضا کړ نو د زړه نه هغه داغ واپس وران شي زړه پاک شي او که چرته فإن زادا زادت کده دا ګنا نورم زیاتې نو اخوا دا نور سیوا کیږي حتا تعلو قلبه تر دې چې هغه ټول د پزړ باندې ورواوړي ازو په کې ټول رابط شي نو بیا وی چې په هاذا الران الذي قال الله تعالی کلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون دا غزنګ دی چې الله پاک په قران کې وی چرم دا سنرا بلکې زنګ را وستره د دې پرونو باندې هغه چې ودی چې کوم عملونه کول دا یو شو دارنګ مشکات کی روایت دے دویم جل 461 صفحہ کی ابن کثیر کې مداشتا حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي تورز الفتن علی القلوب کالحسیر عودا عودا دا فتنه په دې زونو پیش کی لکه څنګه چې دا کوزکه نه دا د اول په ول یو بل کې ورغلې ده دا چې دا زونه فتنو کې راګیری نو فای قلب اشربها نو کتت فيه نقطه سودا کم زړه چې به فتنو لزه ورکو ویس کلی زکه تور داغ جوړ شي او کم زړه چې د دینه انکار وکړ و اي قلب انکرها نو کې تفيه نقطه بيضاء کم کم زړه چې د دې فتنو نه انکار وکړ سپین داغ جوړ شي صفاشي تر دې چې خلک د دوه قسم زړونو والا شي یو دې د تک په سپینو زړونو والا او دویم قسم هغه چې دینو سوداء مربادن کلکوزی مجخیه یا مجخیه مثال دا شلکه د یری تک تور لکه دیری او پشان د کوزی چې هغه کوزه ولټه شوی لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا دا زړه بیا معروف معروف نه پیژني منکر منکر نه پیژني استا تاسو کوم خوځه وې سکنه دا ټټي کولاو کا هولټه ورته ونیسه داخله ولا خطه کا او دا لاندې وی خو لونیسه سحر نه تر مازیګر او ته ټټي کولاو کا یو ساس کې په کې راځي ناراضي او چې دا ټوټي تر دا کوزه مخامخ نیولې ده داخله ولا په یو منټ کې بدن نه ډک نشي نو باز خلک یو خبر هغه باندې اثر وکړي او باز سړي له ټول قران خلاص کا اثر پینې ولی د دې یو د ازله وته پروت د مخامخ صفا د ستر دی او د بل د ازله الټه دی غندونو کې راګیر دی په د باندې اثر نه کوي سړی تور ته بخی ته ولاړ دی او دی زه پکې خپل مخ وینم سار تر ماخام او پکې مخ صحیح کی نه که سپین شیشې ته ولاړ دی نو ډایرک په پکې دی خپل مخ صحیح کی نو دا زونه د ګناونو سره توري نو دا ظلم الله نه کوي دا ظلم حقیقت کې بنده د خپل ځان سره کړی دی چې الله دا ګناه بنده کړی دی نو دې کې خسراشته کنه دا د انسان په زړه اثر کوي نو نسبت الله پاک ته کوي ځکه چې خالق یې څوک دی خالق الله دی کله دې تم نسبت شوی دی خزه کې کاسبین دی سیدی دی ښا لکه سورته حامیم سیده لګو ګورا پانځه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر خالق الله دی خو د دې کفر وجه نه کنه بلکې مهر لګولې دی الله د دې پزونو باندې په سبب د کفر د دې باندې الله ظلم نه کړي دا د دې کفر سزا وا فلا یمنون الا قلیلا پس د ایمان نه وروړي مگر لګا کله چې نه تعبیر کې په غفلت سره لکه سورته اعراف آیت نمبر 109 یا اولایک هم الغافلون کله چې تعبیر کې په ختم سره لکه جاسیه آیت نمبر 23 کې ودلتا دارنګ کله چې تعبیر کې پر ریل سره کلا بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون سورته متففین 14 د دې اسباب څه دي کم داسې وجې دي چې دا غې د وجې نه دا مهر لګي هغه تاسو ته ما په دې تلو تلو کې اسانه ویل چې ګناونه دي خو قران وجې لګي خې خان د دې اسبابو نه بزان ساتي سورته کهف لګراواړه وای 57 اول سورته نحل راواړو چې مخکې راځي کنه نحل آیت نمبر 108 کو ګورئ سوال لسمه سپاره سورة النحل آیت 108 نو وان الله لا يهدي القوم الكافرين والله يقينا الله توفيق د هدايت نور کې قوم کافرانو ته نبي اولئک الذين تاب الله على قلوبهم دا خلک چې مهر لګولې دی الله رضی پزړونو و سمعهم و ابصارهم د دې په وګونو د دې په سترګو باندې و اولئک هم الغافلون دا کسانو دې نه خبره بدل تو ګور مولانا سه د دې طبع باعث سره استحب الحیات الدنیا علی الاخره ګوره په دې تلو تلو کې مختصر مختصر او رخا یو د دنیا کاروبار دی دا ګناه نه ده چې حلال کسب دی کوا که زمیدارا ده نو بهترین کسب ته بل نشته خو مونږ او دس او زکات خیرات ته کې مې روا سیدا د غریب حق پکې مې راوړ تجارت کینو کوا خو چې کله د مشته راځي دکان بنداو جمعه ته ځان رسوا د دین بل تقاضا راځي نو هغه د وجنه کار او تفریدا خو د دین کار نه پریدا نو دا بالکل جایز دی دنیا کاروبار ناروا نه دی دا الله د انسان لپاره پیدا کړی خو یو استحب الحیات الدنیا للاخره چې د دنیا ژوند په آخرت غوړه کې نو قانون دار چې کم شي سړی ته غوړی کنه هغه له ډیره توجه ورکړي نو بیا به ته آخرت ته توجه کمې او دنیا ته به توجه ډیره نو دا بیا نقصان دی نو چې دنیا کې تعارض راځي نو زمون خلکو ته دنیا نه پریدي خو دین ورته پریدي الک درس لرازا اوسګار نه ما الک مونږ کې نه یره غات راغله نو بس حساب شوم نو الکه چې نو ته زکات خیرات یره جی بس وس مینه کیږي شل کارونه وس کیږي خدا کاری وس نه کیږي نو دې بیا دنیا د پاره هر وخت تیار د دین د پاره یو ورځ هم نه تیار دنیا د پاره ډېری پیسې دي چې دین باندې لګي نشته مسره نشته دنیا د پاره هر قرباني کولې شي دین د پاره یو قرباني نشي ورکولې نو دا محبت د دنیا سبب د څه شي دی د ختم دی د مهر دی په زړونو باندې په سترګو غوګونو باندې الله دې موږ د دنیا د محبت نه وساتي حب الدنیا راس کل خطیئه د دنیا محبت دار خطا سره جړل او سر دی دی دنیا خو خلق تباہ کړل د پلار د بچی د رور په منځ کې تفریقه د دې د وجه نه رااله د الله حقونه خلقو غرزول د دنیا د وجه نه دغه شان وګوره سورۃ الکهف 15 شپاره سم سپاره 57 آیت کتر بلې دې لره هدایت تا پسې چر به هدایت نه مې دوی په دغه وخت کې همیشه نو ګوره مولانا صاحب دلته تا ته وی چې د قران نه مخړول دا سبب د ختم او د مهر دی سورۃ المائده آیت نمبر 13 کې لګو ګورئ تیار لسم کې خاص کر د الله او د الله د رسول وعده د په زبانه به مهر لګي د خلق سره وعده نه پوره کی د په زبانه به مهر لګي ګنا شوق به سیوا کیږي د نیکی شوق به کمیږي سورۃ النساء لګو ګورئ آیت نمبر 46 کی سورۃ النساء پنځمه سپارہ آیت 46 چې دا سبب دی د زړونو د مهر د لګېدو دا وی خلقونه چې يهوديان دي بدلول هغه کلمې د خپل زینونه او ویل باغی چې واورې د منګاو نه پرمانی کوم منګا وره زمون خبره په داسې حال کې چې تا ته دیوان اورولې شي کونډې کاله وای را عینا چې تک کګون کې پای خپل جبي او زیاته کې په دین کې نو اخر کې بیا سوې وعلى سمعهم د دې په غوګونو مرتوي نسبت الله ته ځکه کې چې خالق الله دی وعلى ابصارهم او پسترګو د دې دلته سوال راځي قلوبهم جمع راوړه او ابصارهم جمع راوړه دا سمع ولې مفرد راوړه وعلى اسماعهم به دام راوړه سمعهم مفرد راوړه یو هو جدارا چې چون کې په دې باندې چې کوم شی ور دې کیږي هغه دې سو کدار شي دې خود کو ته ویل کیږي څه شي سو نو ځکه سمعي هم وي صوت مفرد نو ځکه او یا دادا چې بس اسانه خبر وکا دا سمع چې دې نو مصدر دې چې مصدر دې په دې کې واحد تسنیه او جمع یو شی دې صحیح شو نو علا سمعه معنی په وګونو نه دی او ته هم زمیرم جمع راغلی نو تواحد او تسنیه او جمع ټولو ته شامل شو او یا دلته کې به عبارت کې تقدیر راو باسي وعلى مواضع سمعهم د دې د اوریدو په زینو باندې الله مهر لګول دي چې هغه سری وګونه دي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين اوس د دې زینه مولانا صاحب د مدرې مډلې بیان کړي منافقان او منافقان خطرناک خلکو نو د دې بیان په ډیرو آیاتونو کې کوي د دې پنځل لسنخې خيخه ذکر دې په جندل لګرانو نو علامه ډېرې خي چې تیو په جنې منافق دی ته وي چې د هغه ظاهر د باطن نه خلافي او چې حاضری نو هغه د غایب نه خلافي پوښوي چې مخامخي نو هغه د پشیشا کې دونه خلافي دی ته وي منافق دا منافقان په مکه کې نو مکه کې دوه ډلې وي یو ډله و د کافرانو یو ډله و د مؤمنانو دا منافقان په مدینه کې پیدا شوی د لالچ د وجنه چې ابن سلول نه مشرت لاړ نو هغه ځان له ډله هغه جوړ کړه منافق دا په دوه قسمه دی یعنی نفاق په دوه قسمه دی یو دی کفری او بل دی چې دنه څه شي یعنی منافق اعتقادي چې داغه عقیده د کفری بل دی منافق عملی چې عقیده د مسلمان ده خو اعمال د منافق دی دا اول منافقت خو کفر دی او دا دویم ګناي کبیره ده ټیک شوه مسله چې دا چا عقیده د د کفري او صرف ظاهر کې اعمال د ایمان کار کې دا د کافر حقیقت کې او چې کوم سری عقیده د مسلمان ده د اسلام ده خو باز کارونه د منافقانو پکې دي نه د مرتکب د ګناي کبیره ده او سره سره مسلمان دی ها دا منافقان د دې نه خېدې ایتونه کې ته ګورا یو نخا ومن الناس من یقول آمنا بالله بعض د خلقنا وګوره د قران من درچ چل یاد کړه قران د کافر رد وک قران د منافقان رد کی د مؤمنانو نه ذکر کوي خنم نه یادې پوښوي دا خه صفاتونه یادې ځان کې راولا غلط صفاتونه رد کړي نو ځان نه لری کا تم چې پچا کې ناروا سي کې نوم بد چانه یادې چې پلانې غټ کا پیر دې پلانې غټ بدتی دې پلانې غټ منافق دې پلانې غټ مشرک دې نه تب وی چې دا صفات د منافق دې دا د بدتی دې دا د مشرک دې کدا پچا کې بس هغه ځان نو بس صحیح شو الله وی ومن الناس من یقول بعض د خلقنا غدی چې غي وای آمنا بالله من ایمان راولې ده په الله وبالیوم الاخر او پر ذاخرت وما هم بمؤمنین او نری دغه کسان ایمان راولونکي ګوره دا منافقان ندي آمنا بالله و بالیوم الاخر هغه نور ایمانیات څه شو په ایمانیاتو کې آمنت بالله اول ټکیو او اخیرنه ټکی سو والباس بعد الموت نو بالیوم الاخر په کې اخر شو نو مولانا صاحب دا نور په کې ټول مینس کې راګیر شو دا نه چې یو الله منو او لکه نه پیغمبر منو نه کتابونه منو نه پرشته منو نه نور خبره منو نه دا ټول منل اول او اخر او ذکر کول مې اوس کې پکې را بند کړ چې دا ټول ایمانیات دی په خلی یادې چې مونږه منو صحیح ده لکه دلته وی آمنا بالله صحیح شو د منافقانو دا داوا وا چې مونږ پیغمبر علی السلام ته وسویلا رسول الله په هغه ایمان دی وی من دا گواہی کو چې ته صحیح خامخا د الله رسول الله ما ته پته ده چې ته د الله رسول خو الله گواہی کوي دا منافقان درو وي هغه به پاده دې کې تفصیل کو چې دا خبره صحیح ده ولا کنه دا څنګه درو دي خلان دا خبره دا واورا چې کله ستایو خبره ځکه یو شانې او په خپل بل شانې نه تسې دروغجنې نو منافقان په ځل کې د الله پیغمبر ته رسول الله نبی او په خپل ورته ویلا ځکه درو وي خبره خو صحیح ده خدا منافق دروغجن دی ته تلک رسول الله نور صحیح شو مولانا صاحب نګور دی پر رسول الله ایمان راوړل او دا داوا به کوله چې زمون په ایمان دی په اسمانیو کتابونو باندې هغه داوا چې زمونږ ایمان دی لکه سورته نساء د وګورې شپې تم آیات کې خودش د سړي د خپل په خبرو باندې دوکا کېږي ګوره عمل ته به هم ګوره الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك تنګوري هغه کسانو ته چې یزعمون د دروغ قول کوي انهم امنوا بما انزل اليك چې یقینا د ایمان راوړل نه پاره چې نازل کړي شوی دی تا ته وما انزل من قبلك او پاره چې نازل شوی دی ستانه په خوا ګوره د خپل زعم مطابق به دا داوا کوله چې په تا کوم کتاب نازل دی په دین زمونږ ایمان دی مخکري چې بیا هم مونږه منو نو دا د دې داوا وکړه یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک دا د منافقانو داوی وی دا رنګ دی به داوی چې مونږ د الله او د الله د رسول تابعداریوم کوو سورته نور آیت نمبر 47 یو ګورئ ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا وایدا منافقان من په الله ایمان راوړل او د الله پر رسول باندې من ایمان راوړل دي او اطعنا من تابعداري کو د الله او د الله د رسول ور په خلی باندې دا وي ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بیاوړي یو ډل د دینا رستو د دینا وما اولئک بالمؤمنین امر دا کسان ایمان لرونکي نو د دې غلطه داوی ټولې داوی ښا په الله ایمان پر رسول ایمان د پیغمبر د رسالت شهادت د الله او د الله د پیغمبر د تابعداري اقرار او دغه باوجودم دروغجنو نو دای سویلا ومن الناس من یقول بعض د خلقنا غدی چې وای آمنا بالله منګه ایمان راوړل په الله دا صرف پخلی وای نو یو نه د منافق دارا چې د خلی خبرې داوی ډېری او چتی دي خدن نه پکې ایمان نشته دویم یخادعون الله والذین آمنو دوکه کې د الله سره او د خلکو سره چې ایمان راوړل نه مخادعه خدا ست ویل کی ان تعمل بما امرک الله به وتريد به غیره چې ته هغه عمل کې چې الله د تدکم کار حکم کړي خو مقصد د الله رضا نه نور خبري نو دا مخادعه او دوکه ده حالانکه داسې خو نه ده الله نه دوکه چا سره کوي او نه دی الله سره دوکه کولی شي نو یخادعون الله سبحانه نو اول دا خبره یاد کا دا خاصه د باب مفاعله ده خدا خاصه قاعده کلیه نه ده دا قاعده اکثریه ده کله کله دا شکیږي چې باب مفاعله وي او مشارکت په پکې نه وي لکه عرب وي عاقب الامير اللصا عاقب الامير اللصا د دې معنی دا ده چې امیر او حاکم راولګید نو غل له سور کړه سزا ورکړه څوک دا نشي ویلې چې ګنې دی غل په امیر سره را باندې کړی او امیر سره په غل را باندې کړی ٹھیک شو نه نو دلته مشارکت پکې نشته بس د یو جانب نه ده او دویم دارې چې دلته د مخادعه باب مفاعله ده خو باب مفاعله ارز کې مشارکت د پاره نه دلته د مبالغه د پاره ده دا بیا تفسیر ابو سعود لیکلی یخادعون الله دې دوکه کې الله سره نو سوال راځي چې یار الله سره خو دوکه د انسان د وس نه بهر ده دوکه خو باندې سړي سره کې چې هغه تا باندې پوي نه نو الله ته خو دې رازونه معلوم دي څنګه الله سره دوکه کې دا سوال دی نو الجواب یخادعون الله فی زعمهم دی په خپل ګمان کې وای چې ګنې مونږ الله سره دوکا وکړه الله سره دوکا نشي کولای خو دی خپل سوچ دار چې ګنې مونږ دوکا کاله ها یو مطلب دار دویم دار یخادعون الله یخادعون الله من یخادعون رسول الله دای دوکه کې د الله د رسول سره حذف د مضاف پکې دی یخادعون رسول الله دای دوکه کې د رسول د الله سره پیغمبر علی السلام سره به دوکه کولی نو رسول سره دوکه الله سره شو کنه یا یخادعون الله یعنی لعملهم عمل المخادع د دې د عمل دا څو لکه د دوکه کون کی والذین آمنوا دا خلق سره دوکه کوي چې ایمان راوړي خو ما یخدعون دې دوکه نه کوي لان کو سم مگر خپل ځانونو سره ما یشعرون او دې نه پويږي د منافق دوی منه خدا شو مخادعه دوکا د د دین کار د الله رضا لپاره نه کوي د خلق دوکا کوي د دنیا د ګټلو لپاره یو لار ځان له جوړي د دین کار د دنیا لپاره کوي بس نور مقصد نشته نوم د لپاره ریا د لپاره مشرت د لپاره دنیا د لپاره الله رضا مقصد نه درې معنی خیدار چې ما یشعرون عقل نه هم پاک دي خو لکه هغه شعورم پکې نشتا د حیوانات عمرم پکې کوی نشتا ها وما یشعرون دین کوی یعنی وما یشعرون دین پیږي په جزاء د خپل عمل یا وما یشعرون دین پیږي په دې چې دا د خپل ځان سره دوکه کوي بس زیاد دی کې دی لال الله مرض مرض څه شی دی فی قلوبهم مرض اسانه دارا چې دلته مرض نه مراد مرض د منافقت او مرض د شک دی نو دا مرض د انسان بدن کمزورې کوي ګره نو دې منافقت د دې دین کمزورې کړ نو تعبیر دې په مرض وکړه مرض دوه قسمه لري یو دې ظاهری جسمانی او یو دی باطنی روحانی دا روحانی بیماران دي لکه مشرک مرضی دی د شرک په مرض مبتدی مرضی دی د بدعت په مرض منافق مرضی دی د شک او د منافقت په مرض صحیح شو دا غ باطنی بیماران دي او یا د دې بیماری نه مراد ظاهری بیماری د جسمانی فی قلوبهم مرضون پزونو د منافقان کې مرض ده زړه ته بیماری لګېدلې ده چې رز فرض الله اسلام ظاهرایي مسلمانان مضبوطه یې نو دا غریب پریشان لري چې لکه موږ ویل دا بنن ختم شي او سبا به ختم شي او چې پلاني قبيله سره جنگ وکړي نو هغه به ختم کړي نو هغه به ګور کمزور شي نو چې پلاني سره جنگ وشي نو کې دې شي چې هغه به زورور شي دی نو ګور هغه کمزوري کړ دا خورس خورس سیوا کیږي نو دا سوچونه فکرونه کوي نو زړونه بیماران شي خان فزادهم الله مرزا کې دوه معناګانې یو معنا دا چې دا اخبار دی پس زیات کړی دی الله د دې مرز الله خبر ورکړي د دې را مرز نورم الله زیات کړی دی یا زیاتې الله د دې مرز خبر الله ورکړي دویم دا خیری دی فزادهم الله مرزا پس زیات دی کې الله دې لره دا مرز الله دې دا منافقت ور نورم ډیر کی چې ډیره سزا ورته ملاوي شي دا پنځپیر شیخ صاحب مد ذله العالی بویل چې مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه په فرمایل کذب صفت د قول امراضی کذب صفت د فعل امراضی بما کانوا یکذبون په سبب دا غیبانه چې دی بویل دروغ او بما کانوا یکذبون په سبب دا نه چې دی په دروغ کول کارونه هم د دروغ او خبرې هم د دروغ کولې نو د منافق بل نه خدا دا څلورم چې زونه کې د شک او د منافقت مرض دی او پنځم نه خدا د چې دروغ ډیر زیات وي آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب د منافق درې نه خو یو پکې غټه نه خدا د چې د کلم دروغ وي نو سبا کې دی به دروغ ډیر وي خبرې چې کله کینو دروغ به ډیر وي لیټر دا مو ګور هغه کاغذ باندې خوار سره خخه لیکل کوي دن عملم د سړی له ګوره چې عمل یې څنګه دی نو منافقانو نوم د اسلام ور کړو او نه دن نه په کې سو فساد مونږ کلی کې اصلاح کو فساد ختمو شر ختمو او پکې نه به د نبی رسول الله خلاف خلق تیار وو ها او دا موږ کمیټي جوړ کړی دا داسې کمیټي چې لکه دې کې به دا نه یو دا او مقصد به نو دا عمل عمل منافقان ډېر په خوانه دی خجی و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض کله چې ویل شي دای تا فساد مکو از مکه کې فساد څه شي دی یو قول دار چې کفر مکوي دویم قول دار ګناونه مکوي دریم قول دار چې کفر او ګناونه ټول ته مراد دي او بل قول دار چې دا اوامر مپرې دی د نواهیو خلاف مکوي او ټول نسانه دار چې د مؤمنانو رازونه کاپیرانو ته مخکاره کوي تاسو لار شئ او تاغي سره کېنه د مؤمنانو یو یو قصه کافر ته کوي دا تاسو کوي یا دا کار سره دی خان نو دوی بس ویلا قالوا انما نحن مصلحون هغه یقینا موږ اسلام کوونکی موږ دا نفرتونه ختمو اوس هم وای کنه موږ کوشش کوو چې دا د دین دا نفرتونه ختم شي او وحدت الادیان را پیدا کړو چې دا ټول خلک بس یو شان شي او څوک شرک کوي چې بل سره کار نه لري څوک بدعت کوي چې بل سره کار نه لري نو دا امر بالمعروف او نهی منکر ته ختم کنه بیا بداشي شي چې دا وی نو څنګه به ته یو سړی هغه په خپل پرسته لګي چې تبه منکر رد نه کوي نو دا وی مونږ خو جی اصلاح کو کنه دله شر جوړیږي فساد جوړیږي منافقانو په ویلا دا مؤمنان یو سوی او کافران بل سوی مونږ چې دی یو کو خپل کی ادا نفرتونه او د اختلافات ختم شي لکه نو کفر او ایمان ته څنګه یو کی خا قالوا انما نحن مصلحون ویل دی یقینا منګه اصلاح کون کیو انما یقینا نحن منګه مصلحون اصلاح کون کیو نقصد الاصلاح بین الكفار والمسلمین ذل المسیر وی الا انهم هم المفسدون دای بلا نخا خبردار یقینا دا منافقان هم دی فساد کون کی ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي لوی مفسدان داري دین ته نقصان رسي او دله بلوی فساد سي چې د مسلمانانو راز باز کافرانو تخکارا کوي او کافران به چې ګوران دا خ مسلمان دی کنه دا نور مې داسې شي کنه دا فساد دی او دا اصلاح نه ده دی په دې نه پی دا د فساد کار دی چې ته د مسلمانانو راز باز کا پیرانو ته وي و اذا قیل دای بل نه خسو چې منافق با په خپل مفسد دی ها و منافق و اذا قیل لهما من کما من الناس او کله چې ویلې شې د ته ایمان راوړې لکه څنګه چې ایمان راوړې ورناسو الناس الف لام عهد دي ان صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو او معلومه شو چې انسانیت دا چې دینو دې ته نوې لیکيږي چې صرف غوخه و ډوکې دی انسانیت د عقیده او د ایمان نوم دی چې کم انسان کې ایمان نه عقیده نه نو دا او حیوان یو شی دی بلکې حیوان ته بهتر دی بل هم ازل دی د حیوان هم بدتر دی ارسه انسانیت د عقیده او د عمل او د اخلاق نوم دی صحابه ته الناس وی زکه چې هغه کې انسانیت کامل چې ایمان او هدایت پکې خان الله د صحابه او ایمان د الله خو ایمان زکه د صحابه کرامو ایمان الله رب العزت چې کوم دی هغه الله پاک د نور خلقو د ایمان د پاره معیار ګرځولې دی فای امنو بمثل ما منتم به فقد اهتدوا سوره بقره 137 کې براش کچرته د نور خلقو په مثل دا ایمان راړه بمثل کې ما مثل زائد کا یعنی ما بما امنتو کدی ایمان راړه پاره چې تاسو په ایمان راوړل دي فقد اهتدوا په تحقیق سره دې شو په سملار شو یا دا لفظ د با زائد کا فین اصل امنو مثل ما امنتم کدی ایمان را په مثل دا چې تاسو راوړل دي نو د په هدایت شو ګوره کده هدایت غواړي نو د صحابه په شان ایمان راوړل اوس باز یاران راولګي دل په صحابه اعتراضونه کوي دا د منافق کار دی چې رسول الله صحابه ته به وقوف وي وي دی نه پیدل او دی داسې دی سادهګان دي نعوذ بالله الا انهم خا و اذا قيل لهم امنوا كما من الناس کله چې ویل شي د ایمان راوړل لکه څنګه چې ایمان راوړل خلکو یې صحابه د نبی له سلام قالو نو دی وای ان امنو ای موږ ایمان راوړو کما امن السفها لکه څنګه چې ایمان راوړل به وقوفو ګوره دا منافقان صحابو ته به وقوف وای دای اتمه نه خلا ځان ته ډیرو خياران او قلاوي او صحابو ته صفها به وقوف وای دا ولې دای صحابو ته به وقوف وای یو خداوا صفهم لاعتقاد فساد رايهم عندهم د دې دا رائے هغه ته کمزور اشاره کیږي دوی نه پیږي غټ غټ خلک شته نه دا خبر نه کوي دی کې خا لو کان خیر ما سبقونا الی سورۃ احقاف کې چرایي بیا راځي کدا دین غره ون دا مسلمانان به زمونږ وطن نه وړاندې شي ابن کثیر په تفسیر د سورته احقاف کې لیکلی چې کافر وای هغه معیار د حق پر ځانو ګڼ چې کدا دین غوړه وې نو زمونږ د مشرانو به قبول کړو د غریبانو به نو قبول کړي د دې مقابله کې اهل سنت والجماعت والا وي واما اهل السنه والجماعه فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه هر چې اهل سنت والجماعت والا دي اوس خاص سره ځان ته اهل سنت دي صحیح تعریف دا دی ها هغه وی چې هر قول او فعل چې د صحابو نه ثابت نه نو هغه بدعت دی وللانه لو کان خیرا لسبقونا الیه زکه کدا خکار ونه زمنګ نه مخکې به صحابه غي توړاندې شویو وللانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا الیها زکه صحابه د خیر یو کار نه پرېخي مگر یو بل نه تاسو شوی دي وړاندې شوی دي نو کدا خکار وې نو زمونږ نمخ کې بچا کړي وې صحابه کړي خجی نو یو دی به هغه تسویلا بی وقوف په دی ویل چې د دې رائے سوچ کمزورې دی دویم صحابه اکثر غریب خلک څه شو کمزوري خلکو مسافر د یو ځای بل نه راغلي د پکې غلامان بلال صہیب نور سلمان دای بدا ویلا چې دا غریبانان دي او په دې دنیا کې دا یو رواج دی چې کم سړی غریبي کاغه ډیر صحیح خبره کوي خداغه خبره له څوک حیثیت نه ورکړي او چې کم سړی مالدار کنا کاغه غلطه خبره کوي نو خلکو باندې بد نه لګي ګوره ها دا مالدار سړی که چاته کنځلو کنم دی ماته ویل وای به غیرت دی خو راشه دې ځان صدا په تاریخ کې ولي کې ګوره ته ماته داسې د مینې ټکې ویل ها اج کنځلې او توکینو ګوره ماته کنځلې وکړلې دی وی دالي کنځلې مخې او که غریب تاسو ویل چې دی وداوري ولې دی وازو کمالدار او توګوري نو د نظام ورک شي چې ما سره ډېر مینه نه ما ته ګوري هغه غریب ته وکړه ته ټولې ماته نه ګوري دا هغه کتلم په بدلې مالدار سړی که غلطه خبره هم کوي نو دا اصل کوئی خان خوي غریب سړی که صحیح خبره کوي چپ ستاسو خبرې کولو حق نشته هغه له خپل لاس دې ته خبرې نه کوي ایو کس ویلا چې چا سره پیسې ډیری کنه نو کاغه خری خر نو دا خلکو ته ډیر ادب او د احترام د وجه نه خر الله وي خر الله او که سره غریب دی او بے وسره نو کاغه ډیر نیک سره دی او ته څه شي ګره مړه هغه په سپوي نه دې منافقانو د دې هم لالچ سره کار پیسو سره دولت سره دې په ذهن کې دا کاپیران دا مالداران خلک ډیر اوچت او صحابه ته به وقوع په ځکه ویل چې غریبانان صحیح شو دا علماء لیکلي دي چې صحابه ته ځکه به وقوف ویل چې له تحقیر شانهم دا غي شان چې کم دینو هغه سپک غنولې فإن اکثر المؤمنین كانوا فقراء اکثر مؤمنان غریبانان خلک او دریم دا او دا ګوره د کافرانو کار دی چې غریب سره هغه ته سپک قتل سورته هود بیا ځان له وګورئ 27 بل وجه دا و به وقوف او ته پدې وی وای ګوره خپل خپلوان پری دی یاران دوستان پری دی د پلار نیکه دین پری دی خزه او بچی پری دی او پیغمبر علی السلام نه پری دی و دین او غړ به وقوف پسې لکه دا دې کله دې دا دې خپل دی دا دې رشتہ دار دی هغه د مکی نه راغله او مسافر او مهاجر هغه په سر ودرېږي د خپل کلیوالو په سر غیرت نه کوي وې دا دونه به وقوفه خلک دی ها دی وې د بل سړي د پاره چې کمنه خپل کلیوال ورځي او بل سره مینه دا به په خوام ویل وسم بازو کې دا مرشته خیال لري هغه پیغمبر علی السلام د مکې نه راغلی دا هغه په سر غیرت کوي او دلته د خپل یو د مدینه په سړي په سر غیرت نه کوي وې دا ډېر به وقوفه خلک دی دی وې مې ما سره ډېر خاص دغه کوي کوربه سره چې کمنه د مینه او محبت نه کوي دا په خوانو خلکو کې دا مرزو نو دوی به صحابه ته سویل به وقوف به وته په دی ویل صحابه په دین مینو هغه په قوم او په نسب او په دغه نو او په دینو رسول الله او په دین خو دلو واشوي الا انهم هم السفهاء خا دیو صحابه ته به وقوف وي نو خبردار یقینا دی چې دیوم دی به وقوف لري لیوانه په دې خپل مکه وای چې زمانه بل خيار نشته ها دا ټول بیان دی زه په دې صحیح سره دا منافق ځان ته منافق نه وای دا ځان ته ډیر خيار وي خو الله وای ولکن لا يعلم دی نه پیږي دا په خپل منافقت هم نه کوي هغه جاهل چې دا خپل جهالت ته جهالت وای هغه کوي کې خو چې جاهل او ځان ته کوي وای دا د چا پلار نشي کوي وای و اذا لقوا الذين امنوا دایبل نخا بیان معاملتهم بین الطرفین کله چې مخامخ شي دای کسانو سره چې ایمان راوړې قالو دی وای آمنا منګه می ایمان راوړې ده ګور مؤمنانو ته موږ مؤمنان و اذا خلو کله چې د ځان لشي یا لاړ شي لا شیاطینهم خپل مشران او تا شیطانان او تا شیاطین شیطان ویل کېږي کل متمرد هر سرکش تا دلته ته مراد څوک دي رؤوسهم فی الكفر د دې غ سرداران مشران او کفر کې یا غ مشرکان یا کاهنان کله چې لاړ شي خپل بيدینو مشران خواته چې هغه شیاطین الانس دي کنه قالوا انما معكم ندی ورته وی یقینا موږ ستاسو مرګریو عقیدم دا د عملم دا دی اصل مرګری ګوره موږ ستاسو یو انما نحن مستهزئون یقینا موږ ټوکی کون کې دا خو مړه موږ مؤمنانو پر ټوکی او مسخري کولې هغه وته ویل ته تاسو چې پرون ویل موږ ایمان راوړل مړه جی دا خو موږ یې سره خندا غپ سره لګوا چې خوشاله را خوشاله کو کنه استهزاء کول مؤمنانو پورې او دین پورې دا د منافق کار دی الله یستهزئ بهم الله سزا د ټوکو باور کې دیتا ويمدهم فی طغیانهم او زیاد بکی دی لرا پسر کشید دی کې عامهون حیران او پریشان وي مولانا سے یستهزئ بهم الله ور پر ټوکیو کی نو ټوکې خود جاهلانو کار دی موسی علی السلام اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین د الله سره په ټکو نه خای نو یستهزئ بهم کله ذکر د فعل مراد نه سزا د فعل الله ول د ټیټو کو سزا ورکی بدله ورکی هغه عذاب ول ورکی تفسیر مزاوی معنی کې یجازیهم علی استهزاء استهزائهم مدارک هم دا معنی کې الله به ول د دې په دې ټکو باندې سزا ورکی او یا غ سزا به د شي چې هغه یو قسم ټوکی چې دې سره لفظي معنی دا ده چې وای غسته گمراهي په هدایت نو دې سره هدایت چرته چې هغه ورته گمراهي په واسطه نو موږ معنا وکړل چې اختار الضلالت بالهدى غوړې کړل گمراهي په مقابله د هدایت کې منافقت واسطه او ایمان پرې خو ده دای بل نه خشوا فمار بحت تجارتهم د دنیا حکم پس اس ګټه ونکړه د یغه تجارت سودا یو کړه خو نقصانی و وما کان مهتدین او نو د هدایت مندون کې په آخرت کې د حکم اخروی شو دنیا کې غرق شو او په آخرت کې هم د جنت او د غیر اجرونو نه د ایمان د اجرونو او ثوابونو نه محروم شي مثلهم سره بیا مثالونه ذکر کړي دا پنځل لس نه خو خودلې اخیری نه خیدار چې وما کانو مهتدین پنځل لس مده د هدایت والا نه دي نو پنځل لس نخې د منافقانو ذکر شوې سبانی درس کې به ان شاء الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مخکې ذکر کوو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وې دا یو زنانا په کور کې مدرسه کولاو کړې ده په مدرسه کې نوې نوې قران مجیدونه او ریاض صالحین د مینز نشلی پته نه لګي چې دا څوک شلی هغه لپاره داسې څوک کړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه دا ګوره دا چې راغی چې سبا د جمعې ورځ ده کنه دا خو چې دا دولی ک اصل کې د جمعې بیان چې کو بیا رسو درس کو نو بیا ډیر ټایم په نورم ولګي دا خبرې دی بیان کې ویم تاسو واوري نو چې کوم مرګري امامان دی خو معذور دي کم امامان نه دي نو هغه د جمعې منځله یوې بجې د دلته ځان راورسي پوره په یو بجه باندې به ان شاء الله مون درس تر یوې نیمې په کمه پورې به درس وکړو او د هغې نه پس به مونځ وکړو مونځ نه بعد به بیا په دوه بجې یا په باندې دوه بجې باندې بیا درس شروع کېږي نو تاسو سبا به انشاءالله د بیان په ځای باندې درس کېږي باقي چې څومره جمعې را روانې دي نو د جمعې د بیان په ځای باندې به درس کوي انشاءالله ښه درس والا مرګري ځان را رسوي درس ته